له مشرکانو سره په خپلو مالونو ځانونو او ژبو سره جهاد وکړئ د دې حدیث روایت ابو داود نسائی او حاکم کړی دی دا کله څوک نیولی دی دا د دګلریانو کور نن د یکشنبې ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د ذوالقعدې د میاشتې درویشتمه نیټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د اګست د میاشتې له پنځمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په سر کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د روزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ مرکز امنیه قمندانۍ یوه قرارګاه او درې پوستې فتحه، پنځه پنځوس تنه مزدور عسکر قتل، شپږ تنه اسیران، څلور شوبلې او درې موټر او ګڼ مهمات یې ولجه شول. د پروان ولایت په بګرام کې ټنګ ویجاړ، څلور تنه امریکایي اشغالګر عسکر ووژل شول او دوه تنه نور ټپیان دي. د هلمند ولایت په ګریش کې د مزدور دښمن څلور شوبلې تخریب دوی نورې چپه شوې او درنه مرګ ژوبله وراوښتې د کندهار ولایت په معروف کې قومندان عبدالصمد خان له لاسو ملګرو او وسلو سره مجاهدینو ته تسلیم شوی امنیه قومندانۍ، قرارګاه او پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ وسله وال بریدونه پیل کړل. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پایله کې د ولسوالۍ مرکز، امنیه قومنداني، د مزدوري اردو مهمه قرارګاه او درې پوستې په ټولیزه توګه فتحه، پنځه پنځوس تنه مزدور عسکر او پولیس پکې قتل، شپږ تنه یې ژوندي نیول شوي. همداراز له مزدور دښمن څخه څلور شوبلې او دوه رینجر موټر، یو امبولانس موټر، دوه څلوېښت میله کارمولي ټوپکونه، دوه اس پي جناین او ګڼ مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلي. په پیښه کې درې تنه مجاهدین زخمیان او دوه تنه د شهادت لوړ مقام ته رسیدلي. تقبلهم الله تعالی. د الخندق عملیاتو په ګړندي جریان کې د اسلامي امارت مجاهدینو تېره شپه لس بجې د پروان ولایت بګرام ولسوالۍ اړوند قلعه نصرو سیمه کې د امریکې اشغالګرو په زغروال ټانګ د ځای په ځای شوي مین په مټ چاودنه ترسره شوه. د معلوماتو په اساس په یاده چاودنه کې ټانګ په ټولیزه توګه ویجاړ، څلور تنه امریکایي اشغالګر عسکر ووژل شول او دوه تنه نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم په یاده سیمه کې د امریکایي اشغالګرو یو بل ټانګ په ورته چاودنه کې له منځه لاړ او پنځه تن اشغالګر عسکر پکې ووژل شول همداراز د یاد ولایت د سیاګرد ولسوالۍ اړوند رنګاب سیمه کې د کابل بامیان لویه لاره په بشپړه توګه د دښمن په مخ وتړل شوه. خبر وايي دښمن د نوموړي لارې د خلاصون هڅه وکړه چې د مجاهدینو له کلک غبرګون سره مخامخ شو د معلومات له مخې په دغه نښته کې د دښمن یو ټانګ د مین په مټ ویجاړ او دښمن ته مرګ ژوبله واوښته په خبر کې ویل شوي چې یاده لاره اوس مهال د دښمن د هر ډول تحرکاتو په مخ تړلې ده د هلمند ولایت د ګریشک ولسوالۍ اړوند د بندي برق په سیمه کې بیګا شپه لس بجې د مزدور پولیسو په پلې ګزمه د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې په پایله کې څلور تنه مزدور پولیس وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول وروسته په سیمه کې د دښمن له کومکي قوې سره هم سخته جګړه ونښته جګړه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پایله کې یې څلور شوبلي د راکټونو په مټ ویجاړې او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته همداراز د دښمن دوې نورې شوبلې له وارخطایۍ څخه نهر ته لوېدلې او تخریب شوې دي مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی همداراز د یاد ولایت د ناوې ولسوالۍ اړوند د نګاري په سیمه کې د مزدور پولیسو په پوسته وسله وال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، له لږ مقاومت وروسته پوسته په ټولیزه توګه فتح او پکې میشت د قومندان محمد نبي په شمول اووه تنه مزدور پولیس ځای پر ځای قتل چې د پنځو تنو جسدونه یې په پوسته کې پاتې شوي. په پوسته کې ولاړ یو پیلډر او یو لوکسل موټر سوځول شوي، پنځه کلاشینکوپونه، یو راکټ، یو ثقیل، دوه کارمولي ټوپکونه، یوه توپنچه، ګڼ شمېر مرمۍ او مهمات یې ولجه شوي. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. همداراز د نادعلي ولسوالۍ اړوند د شاول په سیمه کې بیګا شپه دوولس بجې د مزدور عسکرو په پوسته وسله وال برید ترسره شو. د برید په پایله کې پوسته فتحه او پکې میشت پنځه تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز د کمین په ترڅ کې په کومکي عسکرو وسلوال برید ترسره شو چې په مهال یې یوه شوبله د راکټ په مټ ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته په پیښه کې دوه تنه مجاهدین هم زخمیان شوي همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د هزاره ګانو د پارچاوي په سیمه کې پرون ماسپښین یوه بجه په هغو مزدور عسکرو د دراتکوپونو په مټ بریدونه ترسره شول چې له خپلو پوستو په پلې ګزمه راووتل د بریدونو په پایله کې پنځه تن مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته په پیښه کې یو تن مجاهد هم زخمی شوی د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ اړوند د سالیسیون په سیمه کې قومندان عبدالصمد خان د سالیسیون د باري کلي اوسېدونکی د حقایقو په درک کولو سره له خپلو لسو ملګرو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو نوموړي له ځان سره یو راکټ دوه ثقیلان، اته کلاشینکوپونه هم تر مجاهدینو پورې را رسولي دي. قومندان عبدالصمد د همدې ولسوالۍ د کلا د پوستې قومندان و چې له پوستې فتح کېدو وروسته نوموړی له خپلو ملګرو سره په تېښته تللی و. نوموړي په همدې ولسوالۍ کې په نورو پوستو کې هم د قومندان په توګه دنده ترسره کړې وه نوموړي کلک هوډ څرګند کړ چې نور به هیڅکله د ګوډاګۍ ادارې لیکو ته ورنشي د تخار ولایت بهارک ولسوالۍ مربوط د امبرکو په پراخه او ستراتیژیکه سیمه د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ عملیات پیل کړل د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس عملیاتو تر ماښام اوو بجو پورې دوام وکړ او په لړ کې مورال بایللي دښمن د مجاهدینو د عملیاتي څپې په وړاندې تاب ونه شو کړای له لږ مقاومت وروسته یې د تیښتې لاره خپله کړه او نوموړې سیمه په بشپړه توګه د مجاهدینو تر واک لاندې راغله د عملیاتو په جریان کې دښمن ته مرګ ژوبله هم واوښته، خو دقیق ارقام یې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. دغه راز له دښمن څخه یوه عراده موټر سایکل، یو شمېر وسلې او مهمات د مجاهدینو لاس ته ورغلل. د عملیاتو په مهال لله الحمد مجاهدینو ته هېڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. د کابل ولایت خاکي جبار ولسوالۍ اړوند جګړیا او شمنځیو سیمه کې د ګوډاګي دښمن له راغلي قوې سره د اسلامي امارت مجاهدینو سختې نښتې ترسره کړې جګړه هغه مهال پیل شوه چې نوموړې قوه سیمې ته راغله او د عملیاتو هڅه یې کوله د معلوماتو په اساس د جګړې په جریان کې د دښمن مورال له لاسه ورکړ او د تلفاتو په لیدلو سره بیرته په شا وتښتېدل په جګړه کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ اړوند قلعه صالح سیمه کې د شریر اربکیانو په وحشي او ظالم قومندان غنم ګل د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس په یاد برید کې نوموړی ځای پر ځای ووژل شو او مظلوم ولس یې د تل لپاره له شره نجات وموند په پیښه کې د نوموړي یو تن ساتونکی ټپي شوی هم دی او یو میل کلاشینکوف یې مجاهدینو له ځان سره یووړ د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ ښاروالۍ ته څیرمه پرون مازیګر پنځه بجې د یوې امنیتي پوستې په قومندان اسد وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې نوموړی ژوبل او دوه ساتونکي یې ځای پر ځای ووژل شول همداراز د یادې ولسوالۍ د کرباغو په سیمه کې مزدور دښمن له خپلې پوستې تښتېدلی چې اوس یاده سیمه د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغله د کندوز ولایت چاردرې ولسوالۍ د مرکز په دفاعي پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو د دراسکو په مټ برید وکړ خبر وايي په دغه برید کې د قومندان په درکوش مرستیال نورالدین ځای پر ځای ووژل شو دغه راز پرون سهار نه بجې هم د یادې ولسوالۍ اړوند د پل په پوسته د مجاهدینو له لوري ورته برید وشو چې له امله یو تن پولیس ووژل شو د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اړوند د ګراني په سیمه کې د مزدور دښمن په پلې ګزمه په داسې مهال د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې له خپل ټانک سره پلی روان وو د چاودنې په پایله کې دوه تنه مزدور کمانډوي عسکر ځای پر ځای قتل او ټانګې زیانمن شو وروسته په نور عسکرو یو بل ماین وچاودید چې پکې دوه تنه نور مزدور عسکر ووژل شول د میدان وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ اړوند اتړیو سیمه کې د مزدور عسکرو په اکمالاتي کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د خبر په اساس د برید په جریان کې د دښمن یوه عراده رینجر یوه عراده اکمالاتي موټر په بشپړه توګه ویجاړ شول دغه راز عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی ترلاسه شوی. دغه راز تېره شپه یوولس بجې د یادې ولسوالۍ مربوط شیخ اباد په عزیز الله خېلو سیمه کې په پوسته د مجاهدینو له لوري وسلوال برید وشو چې له امله یو تن عسکر چې په پوسته کې یې پیره کوله ووژل شو. د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ اړوند زاهد آباد سیمه کې په مزدور عسکرو چې پلي روان وو د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ د خبر په اساس په دغه برید کې درې تنه عسکر ووژل شول. د بادغیس ولایت د مرغاب ولسوالۍ اړوند د کازو په سیمه کې یو تن ضابط عبدالله ولدي مولوي محی الدین د فراه ولایت د پرچمن ولسوالۍ اوسېدونکی د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شو نوموړي له ځان سره یو راکټ یو کرمولی ټوپک او یوه چنټه هم تر مجاهدینو پورې را رسولي د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ په بازار کې د ګڼ شمېر هیوادوالو له لوري د یرغلګرو او د هغوی د ګوډاګیانو له لوري پر کلیو، مساجدو او مدارسو د ړندو بمباریو، وسلوالو بریدونو او چاپو په ضد پراخ لاریون ترسره شو. لاریون کوونکو له ځان سره د یرغلګرو د بمبارونو او کړنو پر ضد له ځان سره په لیکلي ډول شعارونه هم لیږدول. لاریون کوونکو همداراز د یرغلګرو او مزدور عسکرو له لوري د شاجوی ولسوالۍ د جعفرو او یو شمېر نور کلیو د مرکز قلات د ملایانو په سیمه کې او د میزانې ولسوالۍ پر یوه نهاریه مدرسه بمبارۍ او چاپې په سختو ټکو وغندلې او د دې ډول کړنو د ژر تر ژره درېدلو او په همدې ولایت کې د عامو خلکو په موټرسایکلونو د بندیز لرې کولو جدي غوښتنه کوله همداراز لاریون کوونکو په مزدور اداره غږ وکړ چې که یې غوښتنې ونه منل شي نو مظاهرو ته به دوام ورکوي بل پلو د فراه ولایت مرکز هم پرون سهار نه بجې د امام ابو حنیفه په مسجد کې د علماء کرامو قومي مخورو او عام مسلمانان له لوري د یرغلګرو له لوري د همدې ولایت په مربوطاتو کې د مدارسو کلینیکونو او ولسي خلکو د کورونو بمبارولو په اړه یوه پرتمینه اعتراضیه غونډه جوړه کړې وه. په غونډه کې علما کرامو او قومي مخورو له یرغلګرو څخه په کلکه د بمباریو درولو او له مزدور ادارې د طویل المده پروژو د تطبیق غوښتنه وکړه چې د مزدور ادارې له لوري په یوه او بله بهانه کارونه ځنډول کیږي. یاده اعتراضیه غونډه غرمه یولس بجې د پرېکړه لیک په لوستلو سره پای ته ورسېده. د خبرونو پای د شریعت غږ رادیو د جهادي سنگر اتلانو دښمن منو د جګړې او مقاومت توان له لاس ورکړی په خپل پولادي گزارونو یې نور هم وځپي او د الله اکبر په ملکوتی نارو د ظلم او استبداد برجونه ولړزوي د ګران هېواد په لر او بر کې پر یرغلګرو او کابل رژیم دقیق بریدونه ترسره شول، پراخې سیمې، بیسونه او پوستې د دښمن له شتون څخه پاکې شوې، په فتح شویو سیمو کې ډاډمن امن تامین شو، خلک د کابل ادارې د وسله والو له شر او فساد څخه خلاص شول، غلاوې، قتلونه، فساد او نور جرایم ورک شول او خلکو پس له ډېره وخته د امن تر سپین توغ لاندې د آرام ساه واخیستله. د الخندق عملیات په ټول هیواد کې په پوره آبوتاب سره روان دي هره ورځ د ګڼو صوبو شهیدان یو دښمن یو په بل پسې د تر واک لاندې سیمو څخه شړل کیږي د دښمن مورال په صفر کې ضرب شوی د یرغلګرو د حمایت سره سره فرار ته پر قرار لومړیتوب ورکوي د اسلامي امارت مجاهدین په خورا عالي روحیه سره له دین او وطن څخه دفاع او سپېڅلي مقاومت ته دوام ورکوي. د دښمن د زور او وحشت سره سره یې خپل تهاجمي عملیات جاري ساتلي دي. د زمریانو په شان پر بزدله دښمن حملې کوي چې په پایله کې یې الله تعالی تر اټکل پورته بریالیتوبونه ور په برخه کړي دي. د بېلګې په توګه د الخندق عملیاتو د یو ورځني عملیاتي بهیر څو نمونې وړاندې کوو. د الخندق عملیاتو په لړ کې تیره شپه د اسلامي امارت قهرمانو مجاهدینو د اروزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ مرکزي ودانۍ، امنیه قومندانۍ، قرارګاه او پوستې په بشپړه توګه فتح کړې. په دې عملیاتو کې د دښمن په لسګونو وسلوال ووژل شول. مجاهدینو ته څلور شوبلې، دوه رینجر موټر، یو امبولانس موټر، دوه څلوېښت میله کارمولي ټوپکونه، دوه ایس پي جي ناین توپونه او ګڼ شمېر مهمات د غنیمت په ډول په لاس ورغلل. همداراز اتلو مجاهدینو د تخار ولایت د بهارک ولسوالۍ د عنبرکو پراخه او ستراتیژیکه سیمه ونیوله دښمن ته پر ځاني زیان رسولو سربیره یې د دښمن څخه وسلې او وسایط هم ولجه کړل د اسلامي امارت مجاهدینو تیره شپه د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ په قلعه نصرو سیمه کې د امریکایي اشغالګرو په زغروال ټانک په چاودنه کې څلور تنه امریکایي اشغالګر عسکر ووژل او دوه تنه نور یې ټپیان کړل تر دې یوه ورځ مخکې هم په سیمه کې د امریکایي اشغالګرو یو بل ټانک په ورته چاودنه کې له منځه لاړ او پنځه تنه اشغالګر عسکر پکې ووژل شول د کابل ښار دیارلسمې حوزې د چنغر پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو فتح کړه پنځه تنه عسکر یې پکې ووژل او وسلې یې غنیمت کړې همدارنګه د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ په اوریاخیلو سیمه کې د ګلغونډۍ پوسته مجاهدینو فتح کړه اته تنه مزدور عسکر یې پکې قتل کړل نه تنه نور ژوبل یو ټانک او ګڼ شمېر مهمات یې ولجه شول یرغلګر دښمن او اجیر رژیم یې نور باید د پروتې لغتې ونه وهي د اسلامي امارت په مشري د افغان ولس د ملي پاڅون په وړاندې سرکوب شوی دی ورځ تر بلې یې حالت د لا ډیر خرابېدو پر لور منډې وهي د حماقت او غرور له ټټو باید راکوز شي حقایق ومني او د ګران هیواد اشغال ته د پای ټکی کښیږدي که نه بیا به لاسونه مروړي خو فرصت به یې له لاسه